قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ دا ښکاره خبره ده چې کم کارونه ښځې سرته روسوي سړی یې نشي رسولی سرته او حتی سړی نشي کولی په هغو کارونو کې چې ښځې ته الله د خپل خلقت مطابق ورسپارلي دي لږ همکاري هم وکړي لکه د توالد تناسل د اولاد د تربیې مسئله نو په دې لحاظ هغه شعارونه یا هغه نارې چې غربي تمدن د مساواتو په هکله پورته کړي دي دا دی چې ښځه باید خپل کار په یوازې ځان سرته ورسوي ځکه سړی په هغو کې ورسره مرسته نشي کولای او په دې سربیره چې کوم کارونه سړی کوي ښځې هم باید وکړي په دې صورت کې باید ښځې د څلورو نه درې برخې او سړي د څلورو نه یوه برخه کار وکړي دا د هغه غربي مساوات او برابري حقیقت دی چې خلک ورته رابولي الله دې دوی ته هدایت وکړي که قابل د هدایت نه الله دې دوی تباه کړي چې ډیرې مسلمانانې خویندې د اسلام د مستقیم لارې نه ویستلې او هغه یې په یو نامه په بل نامه په یو چل او په بل چول غربي ټولنې ته دعوت کړي او په فساد او په فحشا او په منکراتو باندې اخته کړي لاکن خویندو اسلام ښځو ته داسې مکلفیتونه او مسئولیتونه سپارلي دي چې د هغوی له خلقت او فطرت سره سر لګوي څو د خپل خلقت او پیدایښت مطابق د هغو په سرته رسولو وتوانیږي او بیا ښځه د خپلو ټولو حقوقو لپاره له سړیو سره برابره ګڼي او په دې لاره کې هیڅ فرق او تفاوت نه پیژني نو په دې لحاظ یوه مسلمانه خور یوه مسلمانه ښځه باید د الله شکر پر ځای کړي چې هغه یې په یوه اسلامي ټولنه کې پیدا کړي هغه یې مسلمانه پیدا کړې ده او له داسې یو مقام او حیثیت نه یې برخمنه کړې ده چې باید د غربي ټولنو ښځې په اړه غبطه ولري هغوی وایي کاشکې زه مسلمانه وای لاړ شئ وګورئ چې غربي ټولنې څنګه په پټه خوله له خپلو اجتماعي او ټولنیزو ظلمونو او مفاسدو نه نارامه دي تاسې د امریکا ښځې وګورئ د انګلستان ښځې وپوښتئ چې له څه ډول اجتماعي مصیبتونو او بېنظمیو سره مخ دي تاسو کله ترې پوښتنه وکړئ د امریکا یا د غربي ټولنې ښځې له هغو نعمتونو نه چې تاسې مسلمانانو خویندو لرئ هغه محرومې دي پلار د خپلې لور رور د خپلې خور زوی د خپلې مور او په همدې توګه ټول دوستان او خپلوان د یو بل په اړه هیڅ مسؤلیت نه احساسوي په داسې ټولنو کې چې کله یوه نجلۍ د بلوغ مرحلې ته رسیږي له یو طرف نه دا پیغام اوري چې زه خپل ځان ته یې وګټه او له بله پلوه هیڅ نوع مسئولیت وجود نه لري تر څو وګوري چې له کومه ځایه ګټي او خپل ژوند څنګه تیروي د غربي تمدن دی غواړي چې اسلام په اسلامي ټولنه کې غربي تمدن هم رایجه کړي او ځینې هغه خویندو یا ورونو چې هغوی د اسلام نه غافله دي د الله د کلام نه خبر نه دي د رسول الله د ویناو نه خبر نه دي د دیو فاسدو هغه کړنو ته غاړه ایښې او دوی ځان هم په خپله فساد اخته کړی ښځه په غربي ټولنه کې ډیر بدمرغه او له غم نه ډک ژوند لري ځکه د انسانیت مفهوم ښه لباس ښه خوراک ښه سکاک نه دی بلکې انسانیت د هغې پاکې او مقدسې رابطې نوم دی چې د بندګانو او د هغوی د الله ترمنځ جوړیږي کومه رابطه چې د انسانانو ترمنځ د محبت او دوستي فضا رامنځته کوي او د هر فرد د بل په اړوند د مسؤلیت احساس کوي له دغې رابطې نه په غربي ټولنه کې خلک محروم دي د هغوی ډیر بدمرغه او د شرم نه او د غم نه ډک ژوند دی ته ګرانې خورې ویاړه په خپل ژوند باندې چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کې په اسلامي ټولنو کې پلار د خپلې لور په اړوند چې تر څو یې واده نه کړی مسئول دی او له واده وروسته یې هم مسئولیت بیا د خاوند په غاړه دی او په دغه حال کې بیا هم پلار بې تفاوته نه وي او تر آخري سلګیه پورې د خپل مسئولیت احساسوي ورور هم د خپلې خور په اړوند د مسئولیت احساس کوي او زوی د خپل مور خدمتګار وي په دې توګه یوه مسلمانه ښځه په خپل څنګ کې ډیر داسې څوک ګوري چې د هر تکلیف او مشقت په صورت کې له هغې سره همکار او مددګار وي او د هغې په اړوند د خپل مسؤلیت احساس کوي په عمومي ډول خاوند خپله ښځه د خپل کور ملکه ګڼي هغې ته عزت ورکوي او ټول اختیارات د هغې په لاس کیږدي ما په غرب کې دا خبرې نشته هلته زوی پلار نه پیژني پلار زوی نه پیژني زوی مور نه پیژني ورور خور نه پیژني هر یو په بدبختیو او په غم کې اخته دی نو ګرانې خورې که په دغه راز شرف مقام او درجه خوښه او راضي نه یې او غواړې چې د غربي ټولنو نتایج وګورې نو بیا اختیار لرې همه باید په دې پوه شې که یو ځل په دې کنده کې ولیدلې او په دې لاره لاړې نو په داسې ابدي ناپاکي او مرداري کې به ولیږې چې له توبې پرته به په بل شي نه پاکیږي او نه به بخښل کیږي نو ګرانې خورې کوم دین چې تا غوره کړی دی یوازینی نظام دی چې د انسان د کامیابی او فلاح ضمانت کوي داسې نظام چې د معقولیت درلودونکو او په عدل او انصاف ولاړ دی دا داسې نظام دی د کفر نظام خو هغه د بیعدالتي د ظلم د وحشت او د بربریت نظام دی نو ګرانې خورې اسلام د ستا د عزت او کرامت د ساتلو لپاره پر تا حجاب لازم کړی دی او هغه څوک چې د حجاب سره مخالفت لري په حقیقت کې نورې ارادې لري غواړي چې زموږ خویندې په بل طرف بوزي مسافر دې په میدان کې بریالی هغوی د روابطو حقوقو مکلفیتونو او ټولنیز ژوند په اړه ذهن ته برنامه لري چې د حجاب نه د ممانعت مسئله د دغې برنامې د تطبیق یوه وسیله ګڼي نو مخکې له دې چې د حجاب مسئله تر بحث او څېړنې لاندې نیسي لومړی د دوی برنامه وڅیړئ او وګورئ چې په رښتیا هم ستاسو د سعادت او نیکمرغي ضامن ده او که نه ستاسو د هلاکت او بربادي وسیله ده کله چې اسلام ښځې ته په حجاب امر کوي په دې سره د هغې له کرامت او فضیلت نه څه نه کموي بلکې غواړي چې هغوی ته وقار او درنښت وروبخي ځکه وقار او عزت هغه دی چې ښځو ته خپل هغه حقوق ورکړی شي چې د هغوی د فطرت او جوړښت سره برابر وي او هغوی په داسې کارونو مکلف شي چې د سرته رسولو توان یې ولري او دا خبرې په اسلام کې شته دا په کفري او په غربي ټولنه کې نشته بعضې بې دینه دا وایي چې اسلام د ځینو قوانینو لکه حجاب او نورو په وضع کولو سره د ټولنې په رشد او تکامل کې د ښځې رول محدود کړی دی او هغوی نه پرېږدي چې د یو فعال عنصر په صفت د ټولنې د اقتصادي رشد او د دوی لپاره کار وکړي خو سوال دا دی چې آیا رشد او ترقي یوازې د وسایلو او اختراعاتو پرمختګ دی او که د نوي نسل په سالمه روزنه او تربیت کې هغه هیواد چې د هغوی نوی نسل په کرایه روزل کیږي او ماشومان د ژوند له پیل نه د مور او پلار شفقت نه پیژني او ترې محروم وي څنګه کیدلی شي له هغو نه د انسانیت د کامیابی تمه وشي کله چې یو ماشوم دنیا ته راځي او خپلې سترګې رڼوي پلار یې په وظیفه کې وي او مور یې هم د پیسو ګټلو لپاره کومې کارخانې او یا دفتر ته تللې وي له داسې اولاد نه بیا څنګه د دوی د لویېدلو په صورت کې د رحم او زړه خوږي امید کیدای شي هغوی چې د مور او پلار له شفقت نه محرومه وي په حقیقت کې انسانیت نه پیژني او د یو وحشي حیوان په صفت کې ژوند کوي همدا وجه ده چې زرګونه مصیبتونه او وحشتونه قتل لوټمارۍ او ظلم او د انسانیت فضا نارامه کوي او انسانیت په وحشت کې غورځوي لکه تاسو موږ دا وینو چې نه په ښځو نه په ماشومانو په هیچا بیا دوی رحم نه لري ځکه هغوی د خپل مور و پلار شفقت نه دی لیدلی ځکه د چارو واګي د داسې چا په لاس کې دي چې د مور او پلار محبت یې نه دی لیدلی او هغه څوک چې د محبت او ترحم له نعمت نه بې برخې وي څنګه کیدلی شي چې په نورو انسانانو باندې هغوی رحم او ترحم وکړي که یوه ښځه د نوي نسل د تربیت او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي هغوی ته انسانیت وروښي او زیار وباسي چې په هغو کې له الله نه ویره اخلاق او دیني ارزښتونه پیاوړي کړي همدا په حقیقت کې پرمختګ او ترقي ګڼل کیږي او ترقي یوازې دا نشي کیدای چې ښځه لکه نارینه کارخانې ته لاړه شي او یا په دفتر کې کار وکړي د ښځې وظیفه په ټولنه کې د انسانیت پالنه او روزنه ده نو ګرانو خویندو راشئ د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې خپل ژوند تیر کړئ هغه د سایس یا هغه چلونه او فریبونه چې د اسلام او د انسانیت دښمنانو تاسو لپاره جوړ کړي دي د هغو په دامونو کې ځان مه غورځوئ د الله د کلام په رڼا کې د رسول الله د احادیثو په رڼا کې ځان وژغورئ او ځان ته یو عزت د عزت ژوند هم په دنیا کې او هم په آخرت کې تیار کړئ قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل